باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط عیب نه دا بیان کړه رسول مبارک د مړی چیرې یا کنه د مړی او د خروق عیب نه بیان وره کتبیات خو خړلا وی کتبیات نو خو نه وی خړلا کنه عیب نه بیان وره وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قد إن اشتهاها أكله کچره وی اشتهاوه ده مړی تا خوړله وی مړی لره و ان کره هو کچره وی بادا وګڼله مړی لره نوې و ته بیا ترکه هو بیا پرېښ ولا کنه هو آی بیا بیانول باب النفخ فی الشعیر پی کی کړله په يربشه شي کنه يربشه مثلا چې وونه کنه شا دا غاسه دی غه غا د غا سره د سي سره کنه چې وونه بیا دې نه ورسې چې کیم نه داس تلایو نه راکې دا داسې پیکایو نو کې کنه بیا دا خلی سری کنه شا دا سی دا چې کیم نه کنه زنه یې سی اکیز اس کې صفه شای پوتې شي کنه بیا خپل ته و چې یې به غړات پښه وکې کنه شا یا یې به دا چې کیم نه کنه و چې خشته کې بیا و خره کنه دا پکی کنو دا راو دی کنا دا نا مثلا چه تو اجلا و پکایر کسی و نوره دا خلوی خان صاحب چه سی سر اندخوره کنا ویچه نا دا پکی کنو دا راو دی کنا شم وابي قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سهلا ابو حازم سے پشتنا وکړه د سهل نه چې هل رايتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقيه آیا لیدلی دو تو سبز بنا دے رسول مبارک شے ولكن كنا ننفخه لكن وی مشی خلی می پیکاری ورکلو کانا دا سیمی و پدا پیکی سر می دنه یوڑ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابو یاکلون دا باب دا ما پا بیان دی اغی شیشه دا ما موصلالا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابو چه و رسول مرک و اصحاب دی یاکلون چه خوڑلو اغی شیلالا کانا کئی نا دا وشای چه رسول مرک سو خوڑل کانا وابي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرتنا تمرنا تقسیم کله رسول مبارک فرمان دے اصحاب خپل شی یو اورس خجیره خجیره تقسیم اوله فاعت كل انسان سبع تمرات ویل کله هر یو انسان ته او خجیره په سفر شګنا او خجیره ورک وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا واب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سعد بن ابي وقاص سيبلي رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لذل هذا اوام دي غوه قسم سره رسول الله برك سمعنا مره زه قدیم الاسلام یم مخش اسلام رو وړه ده مره مخ ته خلیش پیره کسونه اسلام رو وړه ده اوام زوام تعذرنی علی الاسلام چې سپکوي مولا را په اسلام باندې کړه شاهد عمر صاحب تر پټا پکړه او فساد ابن ابي وقاص باندې چې دې مين نه داس دا کړه شاه ا سپکاولو توبیه مترکولو په اسلام باندې وی چې مو داسې وخت تر کړه نه چاواله ول مو اسلام رو وړه دا ودا تکلیفینا مې په ځوم باندې تر کړی دی و دی په مو په اسلام باندې سپکاوي دا دی عذاب رو کوله ته مو ته هیڅ ضرورت نشته او کچیر مثلا نه دی عذاب رو کوله ته مو ضرورت وی بیا دا دامره مخشه اسلامینا او دا دامره تکلیفه تر اول دا خو به حاصل وړل بیا کنه دا خو زبردست نقصان به مو وګړلو کنه چې ځای ځای دی هغه عذاب ته محتاج کنه شه خسر تو ازانا نقصان سے وزو پا دے وقت سے کچر مختاج ہوئے دے دے دے تعدیب تا وضل سعی ختم شوی ورکا شوی وی ختم شوی استر یې ته مر ټولا دې مو غنا اسلام شه چې کیما کړی دا خو به ټولا به خطرو را چې زارې مو اس پکوي او یې چې اسلام دې رغنه دا ظلمین دې نه دا ځکه صدا کیسه مو تا کو غنا شام وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابي حازم قال سألت سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه فقلت هل اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقي رسول برك ميدا وكان ولي مړ خړ دي فقال سهل سهل چې مار رسول الله صلی الله علیه وسلم النقیا نظر دې رسول مبارک مېدا او چنا ولي چې کیمنو دنا من هینا ابتعثه الله دې غواه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى قبضه الله تر مرګ وخرس قال ابو حازم ویلی چې فقلت له بیا مې د سال ته چې هل کان لكم فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مناخلو ایوی ته سبز بنا د رسول مبارک شه کرا دا پرویدی دا چړینا مې وی کنه مې وی کنه شه قال له چې مارا رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وبرېدل هغه خلی چې کیمې وینا وبرېدل هغه دنه لوړل وما بقیا سر الهو چې کیم شوی پوز شوی خیش کړو میر اغلرا فاکل الله بیا هغه میش خورلو کنه وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه مر بقومن ابارا صاحب تیر شو بقومن پس خالگی بنده بین ایدیهم چه مخشد ایتا پریت شاتن مسلیتن یوری سو کنا خالق تا چه کم دا مخشد ایتا بدو سرخان بنده یا پسری بنده یوری سو بش پر کنا دا ایتا پریت تا کنا فدعوه بیا ده خالق دعوت ترکلو ابارا صاحب تا چروش تا کنا فابا ده انکارو کنا یا کلا ده خروب فقال ورا سوی چې خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم من الدنيا لور ده رسول مبارک ده دنیا ولم یشبع من خبز شعیر و نده مٹ شوا دای پیغ مڑی ده اربش بنده نده مٹ شوا و تو صدا سے طرفو و دا سے تنعوم و مستی کی چه ورسب سینا دام مخدب رتو دی کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس ته ویلی چې ما کله رسول الله صلی الله علیه وسلم علی خوان خلق نه کړ رسول الله برک کوم زیب باندې ولا فی سکر رجته نو په غوړې وړې تلې پلیټش ولا خو به له مرقق نو په خکړې شو ته نار منری مړی قلت مو ول قطدا صاحب ته چې علامه یا کولون بصری مونږ ویلی خلق نو قال قطدا صاحب ته ویلا چې علس علس سفره په دوستر خانه وی خروق کړلو کنه په مزه په دغه باندې ونه کړو خروق وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم ندا میٹ شو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم موز قدم المدینہ تا کی مخنا چی دای رغلا دا مدینہ منوره تا من طعام البر دی غی مڑی دی غنم را صلاح صلاح علین تباعا دریش پی سپل پسی کنا دی غنم مڑی ندو خوڑ دی حتی قبض صلی اللہ علیہ وسلم باب التلبینہ تی دا سه سپین نه منا شای دنه جوړ شي سو خوش ولای په دې کې چې هوګي بنه یې څغاور وچوي کنه شا یا دا شاو دی ونه چون کې سپین وی کنه شا اې دی وجنه اې دی ته تلبین او تلبینا وته ویل شي کنه د لبن نه دا ټکه کنه مشابهت کې پران شي د غلبن سره دا کنه اې دی جوړول چې دی دا راو دی ثم تفرقنا ذرا ورسته وی چې کینه ټول لوړ خپل خپل کړه ته الا اهلها وخاصتها منګر اهل عائشه وخاص کر چې کینه کنه هغه خاص خلق د حضرت عائشه یا د مړی آیا چې کینه کنه پوتې شولا خاص خلق د حضرت عائشه او خپل اهل حضرت عائشه او پوتې شولا بیا مرد به برمتن من تلبینتن امر وکړو دی په یو کټو باندې ځکه چې حباب نه لګي په بیمور باندې بیمور باندې هو چې څه حباب نه لګي په نه غم جان شي کنه شام باب سرید دا سرید ذکر کو کنه دا وړا مړی سری کنه صدا بهترینه مړی وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الحمداني عن ابي مسلم الشريف رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله برکړي چې کمل من الرجال كثير بسريج وړر خلق کمل له ولم يكمل من النساء بیا مخ شکل لای دی غلام رسول مبارک ته چې کیم ده کنه یو تلی فیها سریدون چې پیش سریدو قال اے دې غانس ته ویل چې واقبل علی عمله وا غلام لرر متوجه شو په عمل خپل باندې خپل خطه ګندل رسول مبارک ته دا تلی دی وړې مړې کښې شو قال علی سویل چې فجعل النبي صلی الله علیه وسلم لګیا شو رسول مبارک یتتبع الدباء چې طلب یې لا هغه کدی غوښته یا کدی کنه صبر وړه مړې چې کیم کدی وای غوښته هر طرف ته به میشته وي چې کولو شا بس خړی مړی خړی فما اعلم النبي صلی الله علیه وسلم کما نه متنده مل رسول برک را ارغیفا مرققا چې د دلی وی چې کیم نه کنه هغه مړی نری نرم مړی دا د نه دوی دلی کنه شام حتى لحق بالله ولا رأى شاة مسموتة بعينه ونزل رسول بركة غبصا چالا غر کړه شو دی وشتونه نه ورید کړه شو وی بعینه منا بټوله دا غ ټول ورید کړه شو وی کنا بعینه دا غفصم قط چرا رسول برک داستون دلیدلا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن زهري عن جعفر عن جعفر بن عمرو بن اميه الزمري عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال ايدغه عمرو بن اميه سيولي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دا خیره دا بیانوی چا کیم شئی ندی چا صحابه کرام یو کلا کلا زخیره کولو شدو وی پا کره شئی یا پا سفر شئی چا کیم دا بسر تو شاکر لکنا آت شئی دی کنا شم وقال دائشتو و اسماء ابنتا ابی بکر ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم حضرت عائشہ و اسماء بی بی دا دوی سره بچی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اے دې دوی سره ویلې دي وابي قال حدثنا حلال بن يحيى قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عابد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال ايده عابد سے ویلی دی کہ قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مہرت عائشہ تو ویلا انا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ایو کل لحوم الاضحی ایا نہ کہ رسول اللہ کے دینا چو خڑ لے شی اگش دے اس کیے فوق ثلاثن یتای دے درے ورے دے ہمارے درے ورے دے پر خروکی راودا یتای دے درے ورے دے او سیغ شزل و خړل ادر رسول برک نهی کړی درشتیا بیا حضرت شیخ ته ویل چې دا اصل څه سره یو کول عارضی اړ امر ودا د رسول برک طرفه نه په کول باندې داسوا چل ودا رو غلی و قحط رو غلا و خال کې د خروق شي نه نه میندله بیا رسول بیا حال کې چې کله وسیه وکړل کنه قربانه وکړل یا رسول مبارک دوی چې کسې کې بدرې ورځې شه خړای شي خو یې خړای کې بدرې ورځې شه کې راکښه خړای نه شي بیا ذخیره کولی نه دی تراو او مطلب یې داو چې دا غنیو خلک څه دا له غشه له خورونه تا ور کو کنه صدقه چې بدرې ورځې شه وخت موای شي نه اې له فقیرونه تا سره تقسیم کوې دې تا واجب کیم دا ور ورا سي دا غشه ال وځه دی واجب نه دا رسول مبارک دا اړه یې تراو اے عورت سے جو خدای پا قورت حالات روست تو کہت خاتم شو بیا دا حکم چه دا دا بیا منسوخ شو ختم شو دا حکم یا پیرتا شو کنا او بیا از دا وصیه دا غیش جمع کول و ذخیره کولا دا راو دی بلکل چه کم دا کنا غشدائش انا حن نبی سلام ایو قال لحوم الاضحیه فوق ثلاث قال دیو چه ما فعله ندی کری رسول ندو کری رسول برکت نحیه لرا الا فی عامن مگر په یو کول شی داس کړی دا نه یې کړی وا او دا کولا داس کولو چې جاء الناس فيه وزشو خالق چې کینه کله په دې کول شي کنه قحط رو غلاو فاراد ان يطعم الغني والفقير بيرداو که رسول مرکه دیتا چې ورو خوري غني فقير تیاي له غیسه نه تشای ځکه اول چې درې له نه زیتای وې نزدې کنه ورس کې ودا حکم خاتم شو وان کن نذین مخففا من المسکلا دا وانه شان دا کن نبی من لنرف اور قرا چې میر ور دلا القرا دا شاد دې زمیه دې کنه قرا دا زمیه دې یو شاد څه کنه یو ورینه فرا ګلو بیا خلل مې دې غلا ربا دا خمسه شتا بعد خمسه شتا ورس کې دې پنځله سره دې نه کنه پنځله سره دې نه ورس کې ما نه خړلې دو کنه سوچ مې دا کنه نه دا ذخیره کول رولل قیل اول ذو حضرت دا چې ما استرکم الیه تشیر مجبور کړی تو سلاره الیه اې دې چې کیم دا کنه زله تا فضحکت حضرت عائشہ او خندل قالت حضرت عائشہ ویلی دی چې دا کیسه دا چې ما شبع آل محمد اسلام من خبز برن نه دا بر شوال محمد سلام دې مړی دې غنمه نه مقدومه نه چاوتون دا کړی شوی وی پلندی بل باندې کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء جابر رضي الله تعالى عنه قال هر جابر سويري كنا نتزود لحوم الهدي يوي ميزا يميز وړله نتزود سمنا وړله يميز دا غيشه دي هديه بس منا ده رسول مبارك شو طرف ده مدينه منوره ورا حرم شريف سے میں ہدیہ لکھ لے دغه هدیه سے میز ذخیرہ کولے کنا مدینه منوره ته مې وړله کنا شا دا حدیث عبداللہ ابن محمد ادیر نقل کرده ده امام بخاری صاحب سوز ده دوی چه تابعه تابع دوری کریه ده عبداللہ ابن محمد صاحب چه تابع دوری کریه ده محمد محمد ابن سلام آر نقل کریه ده سفیان ابن عیینان کنا اغا ده ونده نقل کرده وقال ابن جرئی ابن جرئی صاحب لی چه قلت لاتا معتا تولا اقالا حتی جئن المدینتا ایا ویلی دی دیگه جبیر صاحب دا تکا کرده چه کلنا لتزودو لحوم الهدی علی اهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جئن المدینه تا دا ویلی دی کدا ندی ویلی قال دوی چه لا نا حتی جئن المدینه تا ندی ویلی الی المدینه تا ویلی دی کنا نو بیره دا ندی ویلی باب الحیث دا باب دا پا بیان دا حیث شه حیث دا سی ورشینا مرشای دا پانیراوی خجیراوی غیریاوی خوزدا چه سرگاٹ که کنا چه خجیره وی دا گوره پزی شوا غیریا دی آده غیری پزی شلو پنیر دی دونه پزی شو کلا کلا بی دونه ویرا چوالا خوز دا خو ورشا ده نه جوڑا شوا گنا وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ایر عمر ابن ابی عمر اروزریو دا خبره ده انس ابن مالک صاحب نه یقولو چه ویلیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لابی طلحه اول رسول مبرک ابو طلحه تا ابو طلحه تا چه التمز غلامن مل غلمانکم اغوڑا متا یوجن کائی ده اغی ویڑکی ده تو سنا تشی ده پر یخدمونی چه موجه کم ده کنا خدمات کو خدمات که مک خیبر تا دریما خیبر تا او مو ته چې کیم نه یو غلام وړا چې مو چې کیم نه کنه خدمت کو کنه شم فخرج بی ابو طلحه بیا یستل وکړل په مو باندې ابو طلحه صاحب کنه اس خیبر ته ما ور سره بیای یردفنی وراءه چکشنوی مولا را ورست یا بزون بسی ردیف می گردوی کنا بزون بسی ورست یا مکشنوی فکنتو اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ما نزل بیوزا چه مو خدمت رسولم برک رحان وروی چه اڑول دادا مو رسولم برک خدمت فکنت اسمع هو ز چې مارو دل رسول برک نه یو کسرو ان یقول چې ډیر وکړو رسول برک دا کول اللهم انی اعوذ بک من الهم خدا په غزا په پناول په تو سره من الهم د زړه خورک نه ول خزن او د غم جن ولنا ول عجز د عجز ولنا او د سستین او د بخل نه او د بذلینا وزل عیدین او د غبوج د پیرنا وغلبت الرجال او د زیر د زرا ولنا کنه خدا په تو سره پناول دا سه چم غون شای زنه جوړ کړي د کوهان نه کنه چې بیا هغه سیک چې په سویر وی ته پر وتل خطران یو ټیر کاور لګوي شلو صابر نه وای شي کنه شکوان خو سه وړي کوم دی کنه دا بر چک خو نه وی کنه چې ته ټیک ور ولا کوي کنه خو چې بټای پر بدل کړه چک غون کنه بیا ټیکا چې کیم نه کنه ور لګوي چې تحویه دغه پټکی په بندر بدلولې ته ویل شي اچھا جی فکنت اراه وذ چې مولد رسول الله برک یحوی جوړه کړه رسول مبارک چې کیم نه کنه ورې شافی نه ته عین پیغه د سرخنش ثم ارسلني دنا ورسه ویل رجل مولا فدعوت رجالا رب المخالق اې دې د سرخان ته د رسول مبارک کلمه او فاکلو دې خروکو وکال ذلك بناؤه بها والا چې کیم نه بنا د رسول مبارک په دې باندې ثم اقوال دنا ورسه چې کیم نه کنه رسول مبارک متوجه شو د مدینه منوره په طرف باندې کنه اردوی حتی اذا بذاله احد تر دې حاله پرې چې سوات ظاهر شو د دې احد غار کرا وخود غار میں تر زیر شو بیا قال رسول مبارک و فرمی چه هذا جبل دا یو غار دا یحبنا چه دای دیمی سر محبت کو ونحبه می لدو سر محبت فلما اشرف على المدينه تسوان چه دای ارجواب شو مدینه ملا ولا بند قال رسول مبارک و اللهم انی احرم خدا پاک از محترم گرده و ما اغا وطان بین جبلای ها چه پلمان دی دی غدوی غرید مدینه منوره شده بین لبتای ها کنا دا دوا سنگینا و دا دوا غرینا دی مدینه منوره پرمان چه حکیم وطن دا خدا پاک دا زو محترم گردوان مثل ما په مثل دی اغشی حرم بهی چه محترم گردوان و پیغشی سر ابراهیم علیه السلام مکی مکرمی لرا کنا په دې سره محترمه ګرځولې چې چا وینا ونه پښه تلې شکوري نه ونه کیسه کنه ولا ولا کټ کوي استاد هو دا فردی او جوبی حکم نه دی اوی دي چې فردی او جوبی هو نه دی خیر هو بهر حال بهتر ده چې شکر ما کوي دی لکه اینا مذهب اغه تاویل شي چې سره زره به ورکړی شوی یو او اغه تاویل ټول د سره زره نه جوړ شوی وی کنه دا دی په حدیث هغه له شر دی چې ټول د سپینه زره نه جوړ شوی دا کنه یا د سره زره وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى انهم كانوا عند حذيفه عبد الرحمن سره د خپل ملګری دی وی پر ذکر حذیفه صاحب فقال اول حذیفه صاحب لولا انی نهیته غیر مرت ولا مرتین کانه یقول لم افعلا دالک دلا گولی نی خو یوروی دا سیئی کنه غیر سره لولا انی نهیته کچر نو دا خبره چې انی نهیته مومن کړه د دلرا یو ورنا دوا ورنا ډیر ورنه دای باندې کړه چې مو ته په دې شی بند نو کړ په دې شی خو بیا د په دې شی چې مو ته دا برو کړه که دا نه وه که نه لو افعل هذا مو دا کار نه وکړي باندې دلې سم نو وکړي دا غوسه نه ورو غلي خو مو څه ور نه باندې کړو چې بده سم ته دا ابو مارو کو بیا نه مو ته بده ته ابرو کوي دی وجه نه غوسه ولا دلې سم غور ورو کنه شا نو وی دی لولا اني نهيته غير مره ولا مرتين لم افعل هذا كانه يقول لم افعل هذا كان ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ما غنيتو سه نو شور شمولت دی باج اوره چه کم ده کنه آغا کپڑا چه آغا ورشم کنه ورشم را جوڑا شویوی ولا تشرب في آنية الذهب وما يبل شيء تسه پلش د سره در او د سپینه درش ولا تاكل في صحابه ما خرق کی پیغه پلټیو پاغه تلید د غسره او د سپینه درش فإن هذا سره در او سپین در ته دی لهم دا د کفار د پر دی په دنیا شه او د غایت تسه د پر آخرت شری باب ذکر طعام ذکر د طعام کنا طعام دا طعام ذکر کول یا دا قسمه قسمه طعام ذکر کول چې یاره پیلو خیش پیلو چې وي تریخ پیلو چې وي او داسې وړاغې شه چې وي او داسې کما وي او داسې چې کیم نه کنه ورته کړی دی وي او داسې پیرنۍ وي او داسې چې قسمه قسمه طعامونه ذکر کوي دا ذکر کول چې دي دا راو دي دا څه حرس نه ده کنه سجه ته چې باندې دا حرس ده دا ذکر کول راو دي کنه دا انده دې تذکرہ په حدیث شروع غلیدو باب ذکر تمام ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا باوان عن قتادة عن انس عن ابي موسى الشرير رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى الشرير سيولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برك فرميلي دي مثل المؤمن الذي ول اغه مؤمن يقرا القران چې دای تلاوت کوي قران شریف په مثل له اغه چې کیم نه کنه سم ترې ده مثل الاترج په مثل له اغه سم ترې ده هغه سم ترې څه وی کنه شم او چه کم ده کنا یا مثلا نوران جو سمترا نیمبو ده سدی کنا شایده غنده بولی ده ریحو ها طیبونا چه بی ده دغا خیر ده و طعام ها طیبون خوان ده دغا خیر ده کنا بیا خیر ده خوان یا خیر ده کنا شا دا سه دا مومنه دا سه چه ایمان یا یو قرآن شریفات روی کنا ومثل المؤمن الذي ولغ مؤمن لا يقرأ القرآن جرا قرأت القرآن شريف نكو مثل التمرة مثل ولغ خجير دلاري حلها ځکه چې په دې شی وطن پرېږدې چې کینه بال بچ پرېږدې ښځې پرېږدې ملګري یارون دوستون دی نه پوتې شي چې کیم ده که نه خدا خو یو عذاب ده یمنع احدکم چې منې کوي دا سفر یو کاز دې دوسې دی خیبه خپل نه دی خوروکېچ شو بیا خپل نه که نه پهلې تو عام ټکه راولوي نه فیدا قضا نهمته من وجهه سوات چې پیرا کو سره نهمت او حاجات خپل من وجهه د لری لری سفر نه سفر د لری نه چې حاجات پیرا کې کنه